دریم زجر ده په انکار د قران 36 37 کې سلورم تخفیف اخروی په 45 کې شپږم زجر په انکار د اخرت 48 کې قل من يرزقكم یعنی چې هغه نه حق او نه گمراهي چې حق وي نو گمراهي بنئ چې گمراهي نو حق بنئ کذالک حقت کلمت ربک دارنګ ثابت شوی دا فیصله در رب ستا پا کسانو باندې فسقو چې فاسقان دي انهم لا یؤمنون چې یقینا دی ایمان نه راوړي یا هغه څوک چې په خپل لار نشي مندلې الا ان يهدا مگر چې د تلار او خودل شي یو یو یو دې چې بل تلار خای په خپل پسملار بل تلار خای دغه تابعداري ډېره اهمه ده که یو سړی دی چې په خپل لارې محتاج ده په خپل اړوند ده په خپل شل ده په خپل ګډ ده په خپل مسافر ده چکر بنیاد وما يتبع اکثرهم الله کیف تحکمون واخره والی چرت روانه کور اوته مسلمان وي او چې کله وسر روانه ایمان نه دلا سینزل دین ور روانه خاوند خوشاله ده ابي ده خوشاله ده وای زما لور چرته تلې پیرا داري نه وې خوشالي نه نن ستاسو په قرباني د ویرونو باران پکار ده ویر پکار ده تاسو لنن جړه پکار ده ورې خور ده کور اوته وا مسلمانانه ځکه نبی علیہ السلام یې څو کاهن تلاړو دغه د خبره تصدیق فقط کفر بما انزل الله علی محمد صحیح حدیث درته بیانو دا پاغه دین کافر کم دین چې الله په نبی علیہ السلام را لګره ستا خورای وا مسلمان وا وسراله نو اسلام نه لاس انزل دی وما يتبع اکثرهم الا ظن فرمان دا چې زموږ خويندې دې خبرو ته نه ګوري روزام نسی اشراق منظم کوي خو کله دا مسله راشه نو ما مشمه را درګړایم بس بیا د ټولو نه مخکې دا د خدای غر کا روانه ای دا تاجود گزار خدای غر کا ګمان څه شه ده ان الله علیم بما قران کې حق خبره ده سچ خبره ده ګماني خبره نه ده د دنیا نور ټوله خبره ګماني دي چې ګمان پسې روان دي یعنی په مقابله د حق او د قران کې دا په ګمان پسې روان دي النار حق والجنة حق والميزان حق ولقاء الله حق حق خبره وکې دا نه چې دا ګمان ګمان څه شي ته وایي ان الظن یقینا هر قسمه گویا ګمان فائدہ نه ور کوي د حق په باره کې د څه شي یقینا الله دې په هغه چې دی کوي بل کذبو بما لم يحيطو بلکې دیو درو جنتیا کوي د قران په صاحب د دې چې دیو حاته نه دا کړي په علم د قران په د قران نه د خستا علم نه خبر نه دي اش په لسم زجر ده په تکذیب د قران او دغه دوه وجه یو حاته نه دا کړي په علم د قران نو زکه نه مانی دویم دیوتا د انکار کولو انجام لا نه د ښکار شوه چې د قران د انکار کم زور ده کله چې زور د انکار د قران راغې بیا به هر څوک چې وي منه مې منه مې بیا بچرته کی بل کذبوا بما لم يحيطوا بلکې دیو دروځنتیا کوي د قران تفسیر ماوردی دا سی وای ومنهم من یؤمن به او زینې د دیونه هغه څوک دی چې ایمان راوړي په قران باندې او رب ستا په هده قرآنی کوونکو باندې دې کې تسلی ده نبی علی السلام ته اول لسم زجرو وای یکذبوک او کدیو نسبت درو کیتا ته محبوبا فقل لی عملی تو زما د پاره بدل د عمل زما ده او تاسو د پاره بدل د عمل تاسو ده وګم ور سره نشته ده کونم ده عقل مر سره نشته ده نو ده په ناورې دو کې کامل شو سراج المنیر وای چرته بوانه وری خطا نشي سړې ناوري ګوره عقل من سړی دی نو تا بدلا سونسی عقل من سړی دی نو پکش کوش باندې و پوشي عقل من سړی دی نو د خپل عقل نه با دړون سړی کار واخلي سونا عقل من خلق دی وړاند چې آ کستا سخیاري په دې غړای پوي ایسه لالا سوی وی وی الا عجیب سره یاره وې است تلاوت کوي چې عقل مندي اولون دي کنه نو تلاوت کوي څنګه تلاوت کوي رورا په حرم کې قرانونه پراته دي حرم کې رسول الله بوت لای کنه نو عجیب عجیب قرانونه بوي نه ځینې قران د سری لکه سيقول السفهان دا یو دشي نیغ نیغ دا کرخي کرخي لیکلي مطلب دا چې سړی چې پلاس او دا د ړندو د پاره دي نو ړاند د چل کې د شیلاس پیرا کوي کنه سيقول دشي د شفقت او د مهرباني تعارف بنئ لکه نن چې موږ یو بل سره څنګه کوو ورته د کم زینا راړي اې مړه زه د پلاني زینا ماشاءالله ماشاءالله پلانې پیژنې د شقيسي قطاري قصي قطاري التبدانې تولې راړي مردارا او تولې راړي سقاپنا چې دا تدبیر به تزر وکي او په دې تدبیر باندې وته د الله د عذاب نه څه شي شي خلاص تا سره د څه تدبیر شته چې وروره دا به ان پن کې دا وکم نو زبر د عذاب نه څه شي شم بچو الکه په معنا پوهې شوې کنه بیا وکړي ګوره مشکل لري یعنی کم یو شی دی چې په تلوار سره غواړي د عذاب نه مجرمان یعنی عذاب خو هر یو ناکار دی هر یو بدتر دی دیو پکې کم یو عذاب غواړي په تلوار چا دیو د پاره فائدہ مند دی تفسیری کبیر دا سی ویلی بیا وکې دی مازا ما زامن ایو شئن کم یو شئ دے یستعجلو چې په تلوار سره غواړي منه د دې عذابنا المجرمون مجرمان کم یو عذاب دی چې دا مجرمان هغه لاره په تلوار واړي یعنی په دې عذاب کې کم یو شی دی چې دا مجرمان هغه لاره په تلوار سره غواړي من عذاب د الله خو ټول ناکاره دي ټول بدتر دي ټول سړي ملا ماتي تفسیری کوي یاد شو دا تا دوه توجیهګانې وي دا غره ځان سره پتا کې سره وې تاسو چې غختلو د عذاب مو په تلوار مخکې په تلوار غختو وس ایمان راوړې نه نه دې ایمان لره اعتبار نشته ولې هغه ایمان دی یا اس دی ایمان د غرغره دی ایمان د یا اس دی الله نه قبلې توبه د عبد عندما یغرغر کله چې سامرکند ته ورشي اوس دې ایمان له اعتبار نشته کدا ته هیله ګرځي او ته دا چل به کوم ناشي اسی به پدې تمای ثم قیل للذین بیا به ویل شي هغه کسانو ته چې ظلم کړ دې زو قل عذاب او سکه عذاب د همیشوالي حل تجزونه تاسو بدلنه شي در کوله مگر دا هغه عمل چې تاسو کسب کاو جعلنا من اهله چې موږ د قران اهل ګرځولې ګور موږ قران ته کې نه ولې موږ عاجزانان بنوا او بے اسرې د هر چا نه لاندې د هر چا د خپل پیزار موږ قران ته کې نه ولې قل بفضل الله تو په فضل د الله چې قران دی او برحمته او پر رحمت د الله چې موږ د قران اهل ګرځولي موږ یې قران ته کېنولي سرورم تو په فضل د الله چې توحید دی او پر رحمت د الله چې قران دی دیو جنا د ټولو دنیا د دولتونو نه د ټولو دنیا د خوشالونو د عظیمه خوشحالي ده انس ابن مالک د نبی علی السلام نه نقل کړي من هداه الله للاسلام وعلمه القرآن چاته چې الله اسلام خودلې ليس من من لم يتغنى بالقران وجه ته په قران باندې غني نشي و چړګر ته په څه باندې غني شي تعالی هما تاج د دوانو جهانونو تاج ما ته ته په سر کړه ولی با د دنیا اخرنی انجام ته ګوري کله چې خلق د دنیا ظاهری وسنی ټره پرې ته ګوري ولی ودا د پنجام باندې نظر ساتي چې اخر بسي اخر به زما روانګي د دنیا به فنا کیږي اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت بیس بڑے مسلمان کې 686 کې د احمد للاهوری رحمت الله علیه دا خبره ده علامه د ولی وسنګ ایدا شپګه خبره موافقت الرب فی جميع احواله پټول حالاتو کې بعد الله د حکم د موافقی د الله د حکم مخالف بنئ فتح الربانی کې شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه وایي اے مرغ سحر عشق زی پروان بیا موز اے مرغ سحر عشق زی پروان بیا موز کان سو خطر جان شد آواز نیامد اسی چغه وې زولیم زولی اولیاء الله بخبر ځان پټ دا په هیرو کې په هیرو کې پټ یو هیره ده دا څوک نه پیژني کرامت د ولی په اختیار کې بنئ دا اتمه خبره کرامت د ولی په اختیار کې نه ده چې کله سرګندې نو سرګندول شي دا څنګه چې ته الکا په خوا ملنګار راتله نو ملنګ باور په دوی چې دا غرونه در باندې را را را نسکور کما هلا هغه ته ډېر زبردست ولی یار استا په اختیار کې خار څه شی ده ته خو ولی نه ته څه بل څه شی او ته د شی لکه عین خوده و برا پیدوا دا ولی نه ده داسې خوشې ول دی خوشې ول دی داسې د خدای غرق ملنګ لکه څه زار ورکه وره کا پرته سیدا ځکه نه سرمن دی واسم خوشې ولا ا لاټي به ور سره کنه د شجرنګ به ورکا بی بی کیا بات ہے کمل ارال خدای غر کا پلانی درگاہ کای ور تزلګ ویل وې دا غرونه در باندې نسکور کما پدې مال دې شرمخان راولم وی الله دې ستا شرمخ نه ما خلاص کې نور تزا خدای دې درګه مولا علی قاری رحمت الله علیه داس کرامت د ولی په اختیار کې نه دی خبر باندې ځان پوي وای کرامت د ولی حق دی خدا چا په اختیار کې نه دی نهاون په علاقه کې ډیر زره مسلمانان په مقابله د یزدګرد کې چې هغه یو نیم لاک خلق ده او د مسلمانانو ډیر زره کسان دي الته د غوي مقابله د په نهاوند کې مسلمانانو باندې بر د غره د طرف بر د غره د طرف نه غوي حمله ورشو او ان قریبو چې مسلمانانو په خپل غیره کې چولی وي فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی کې په منبر باندې ده ناڅا پچغه کیا ساریتو الجبلا ساری غرتا وګورا فتح وشولا د فتح خوشخبری را لاله کله چې غوی رالل نو تصدیق هم د دې وکړو چې د فاروق اعظم او از مونږ اورید مغره طرف ته وکتل خلک رانه په بر طرف باندې راته ویدل زمون مسلمانانو سپایان په بل طرف باندې تاو شو هغه د ځان نه خبره وو او پان پان کې الله مسلمانانو له فتح ورکړه تا تب در دی ویل کېږي زورما ستا په حال باندې خبر یم چې زبا نبی ته ولې دا ولې زور لکېږي دته دا سزا د چا په سر باندې ورکول کېږي ما ته پته ده دا لوی تسلی ده چې زما الله معنا خبر ده زما الله زما په حال باندې خبر ده ما ته چې سویل کېږي الله په غیب باندې خبردار ده دا لوی تسلی ده ځکه مجنون والے کېده د لیلا په دربار کې لیلا ورته مجنون ما ته پته ده چې د چا په سر ضرور لکېږي دا د چا په سر باندې ته والے کېږي هغه ویل کوس مړم شم پروا مې نشته الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض خبردار یقینا خاص الله لره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکو کې دی یعنی حقیقتا په دلیل سره د خپل شریک خبره هم نه مانی بلکې دی باندې ګمان دی قدرت ګمان دی یعنی په دلیل سره د خپل شریک تابعداري هم نه کوي دام د دلیل سره نه دی دا د ځوان دی ګمان دی شاید چې وای وشي شاید چې وشي حقیقتا خو تابعداري د الله کوي نه نه دا خبره یاد حقیقتا خو دی وای مونږ تابعداري د الله کوو سړیانو ته د دې پسې ولې شوی وای حقیقتا تابعدار نه ما بلکې دا زما ګمان ده په دې باندې چې تنفع او تشفع او تنفع دا به زما شفارش وکي ما ته بنه فرا کی ورنه حقیقتا ز تابعدار د الله یم د سی وای د مطلب دا ہے و ما يتبع الذين او تابعدارین کیا کسان چې بلی ما سوا د الله نه شرکا د شریک د خپل شرکاو تابعداري نه کوي د خپل شرکاو په دلیل سره نو دا دلیل د یتبعو د لپاره مفعول شو چې په دلیل سره د خپل شرکا او تابعداري نه کوي چې دلیل ور سره دی نو تابیداری څنګه کوي نو جواب راغی هی تبعون الا الظن دیو تابیداری نه کوي مگر د ګمان په دلیل باندې تابیداری د شرکاو نه کوي هی تبعون دیو تابیداری نه کوي مگر د ګمان ولې دلیل خور سره نشته کنه و انهم الا یخرسون او نه دی دیو مگر په توکار کوونه کې پوه شوي کنه پوه شوي وروره اے تابعداري نه کیا کسان چې بلی ما سوا د الله نه د شرکاو په دلیل یعنی د دلیل تابعداري نه کوي دلیل نشته دی یسیبانو د څه شي تابعداري کوي و یتبعون الا الظن